آیا تاسې عبرت نه اخلئ ای د خراسان وسله والو ډلو؟ تاسې ولې د اسلامي خلافت په ضد باندې جنګېږئ؟ ایا غواړئ چې خپل ځان ته په خپل لاس قبر وباسئ؟ که تاسو کوم یو مو د خپل سر غوڅول خوښوئ او یا د خپل کور ړړنګول غواړئ، ایا ګومان کوئ چې تاسې به اسلامي دولت له منځه یوسئ؟ ایا تاسې ګومان کوئ چې تاسې د عراق د صحواتو څخه په جنګ کې ډېر سخت یاست چې تر شا یې امریکا او د هغې ټلواله ولاړه ده؟ ای د هر ځای وسله والو ډلو! د اسلامي دولت له جنګ څخه لاس واخلئ! ایا تاسې د شاه د تنظیمونو، ډلو، تحریکونو او صحواتو څخه عبرت نه اخلئ؟ ای د هر ځای وسله والو ډلو! د اسلامي دولت له جنګ څخه لاس واخلئ او خپل رب ته توبه وباسئ! موږ پرېږده چې یهودو، صلیبیانو او طواغیتو سره وجنګېږو او هر هغه څوک چې زموږ پر ضد جنګ باندې ټینګار کوي، نو بیا دې ژړا، فریاد او خفګان نه کوي. سبب چې کاروان د هدف په لور روانوي، نو نتیجه به هر وارې دا شوه چې قرباني به مسلمانانو ورکړه او مېوه به د دین دښمنانو واخیسته، بلکې له مخکې څخه به د اسلام په دښمنۍ کې یو ګام نور هم ور تېر شو. هغه ګډوډۍ چې په تېرو کلونو کې د عربي انقلابي پسرلي په نوم تېر شوي، اسلامي دولت یوازې هغه څوک و چې دغو ګډوډیو څخه یې ګټه پورته کړه او په ځمکه ورته الله رب العالمین واک ورکړ، د دې ډېر لاملونه کېدای شي، چې تر ټولو مهم یې د اسلامي دولت پاکه عقیده، سم منهج، د طاغوت په ټولو ډولونو کفر او د مشرکینو سره له ملګرتیا څخه ځان ساتل و. اسلامي دولت په ځمکه د واک لپاره کوښښونه وکړل او مسلمانان د سپېڅلي بیرغ لاندې راغونډ شول. نو الله تعالی خیر، واکمني، عزت، کامیابي، د خپلو دوستانو مرسته او د خپلو دښمنانو ذلت ټول مخې ته راوستل. څوک چې د نړۍ تاریخ ته ګوري او په حالاتو کې غور کوي، دا خبره به ورته ښکاره شي چې دغه نړۍ ډېره نازکه او کمزورې ده او په ډېرو خواوو کې یې خوځښت او ناراحي راستی شي. زما عزتمندو مهاجرینو او مجاهدینو وروڼو! زما دې خبرو ته د خپل زړه دروازې کولاوې کړئ. وإن الله زوالي الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها الله رب العالمين دا ځمکه وایي ما ته راټوله کړه د ځمکې مشرق او مغرب دا ټول طرفونه وایي ما ولیدل یو بر سره او کوز سره او ټول مې وله ولیدل وایي زما امت به په مشرق او په مغرب باندې بادشاهي راځي ټولې ځمکې باندې به زما د امت بادشاهي راځي ان شاء الله بل حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار پاخه ښارونه خو لا څه کې پخې بنګلې خو لا څه کې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د وښو نه او د لوټو نه چې کوم کورونه جوړ شوي دي وایي دې ته به هم الله رب العالمین دا دین ور ونه باسي دا دین قرآن او سنت دا دین د الله شریعت د الله رب العالمین نظام د الله قانون دا به ورته ور ونه باسي زما عزتمندو! زما دې خبرو ته ښه متوجه شئ. غرض زما د دې دوه حدیثونو بیانولو نه دا دی، نبي صلی الله علیه وسلم پېشنګوي ورکړې ده، په اخره زمانه کې به دا دین په ټوله دنیا باندې حاکم شي. او څنګه به حاکمېږي؟ حدیث د مسند احمد کې د هغې وضاحت هم کړی دی، اوږد حدیث تاسو اورېدلی دی، وایي، تکون النبوة فیکم ما شاء الله ان تکون ثم یرفعها الله اذا شاء ان یرفعها. کومه چې د الله خوښه وي بیا به یې الله رب العالمین اوچت کړي حدیث مختصرومه وایي بیا به داسې بادشاهي را شي چې هغه بادشاهي به د زوري د زور یعنې صرف او صرف بادشاهان به خلکو باندې خپل زور چلوي او بیا به الله اوچته کړي دغه بادشاهي بیا به داسې بادشاهي را شي ثم تکون ملکا عاقا چک لګوونکي به یي داسې بادشاهي به یي چې دنیا باندې به چک لګوي داسې بادشاهي به وي چې بادشاهۍ او په مشرۍ باندې به چک لګوي داسې بادشاهان به وي چې د الله دین به ټوټې ټوټې کړي داسې بادشاهان به وي چې خپلو ملکونو کې به د کافرو د امریکا او د یورپ قوانین چې کوم دی نافظ کړي کوم قوانین چې هغې خوښوي د الله اولیا به نیسي تړي به یې وژني به یې شهیدان کوي به هغه قانون به په ملک کې نافظوي کوم چې امریکا غواړي کوم قانون نه چې د امریکې او د کافرو خطره نه وي دا به نافظوي دا مې د حدیث تشریح وکړه بیا وفرمایل وایي ثم تکون خلافة علی منهاج النبوة بیا به په اخر کې د نبوت په طریقه باندې خلافت راشي، الله رب العالمین به دا خلافت راولي. په رب العالمین مې د قسم وي، والله العظیم زه هره ورځ د الله شکر ادا کوم په دې، الحمدلله، چې الله رب العالمين زما په ژوند کې داسې زمانه راوسته او بیا شکر په دې باندې ادا کوو د دې نه هم ډېر چې الله رب العالمين ورسره مونږ ملګري کړو ولله الحمد على ذلك الحمدلله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين صفا جهاد دی، د الله دین غواړي، د الله شریعت غواړي، هېڅ یو کافر او د الله دښمن د هغې نه راضي نه دی، هر ملک او هر طاغوت او هر کافر د هغې خلاف دی، ډېر خلک را ولګېدل، داسې وخت کې د الله رب العالمین دین ته ودرېدل په کار و، هغوی ستاسلحې وغورځولې او په کور کې کېناستل. ډېر خلک را ولګېدل، په دې باندې شبهات شروع کړو، په دې باندې الزامونه او اعتراضونه شروع کړو، د دې نه د خلکو د متنفره کولو کوشش یې شروع کړو. ای مجاهدینو! والله العظیم چې مونږ او تاسو د بېګا نه شروع شو سهار پورې الله ته وژاړو، والله العظیم که د دې نعمت شکر ادا کړو چې الله مونږ او تاسو له دا بصیرت را کړو او مونږ او تاسو یې د دې مجاهدینو او د دې لښکر او د دې فوج وګرځولو. زما د ګران رب قسمي چې هغې دا اووه اسمانونه بېغېر د سترو نه اوچت کړي دي. زما دې په هغه رب قسمي چې هغه د عرش د پاسه استوا کړې ده. زما دې په هغه رب العالمین باندې قسمي چې د ټولو کایناتو بادشاه او سید او مالک دی. والله العظیم دې لښکر د وجې نه به په ټوله دنیا باندې شریعت راځي. والله العظیم دا وینه چې کومه تویشي او کومه وینه چې تویېږي په رب العالمین مې د قسم وي چې دا وینه به نه ضایع کېږي خلک خو مونږ ته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري خلک مونږ ته ډېر په معمولي سترګه باندې ګوري لکه څنګه چې د خندق په جنګ کښې به زما عزتمندو منافقان به رالګېدل نبي صلی الله علیه وسلم پسې به ټوقې کولې تاسو واقعا اورېدلې ده څومره سخته ورځ وه د خندق وختونه چې کوم وو ټول کافر را جمع شوي وو د مدینې نه ګیر چاپېره چې کوم دی هغې محاصره اچولې وه نبي صلی الله علیه وسلم او د هغې ملګري ما ته متوجه شي هغه په مدینې کښې راګیر وو کمزوري خلکو ډوډۍ مو ته نه مېلاوېدله د خوراک خېټو باندې کټې تړلې وې. حدیث کې راځي، ای زما ای زما مجاهدینو ورونو! ای مهاجرینو ورونو! په دې ګرمۍ باندې او په دې سخته باندې او په دې یره باندې ورخطا نه شئ او رب العالمین مې دې قسم وي که چېرته دې دنیا بادشاهانو ته او فاسقانو فاجرانو مالدارانو ته پته ولګېږي چې په دې غرونو کې او په دې تورو کې او په دې خولو کې او په دې لږو کې او په دې سختو کې او په دې مزلونو کې چې کوم خوند دی او کوم اجر دی لجالدونا بالسیوف په رب مې دې قسم وي چې مونږ سره به په تورو باندې جنګ وکړي زمونږ او ستاسو نبي صلی الله علیه وسلم داسې ژوند نه دی تېر کړی چې ټول ژوند هغه پسته پسته طریقې سره ژوند تېر کړی خوراکونه یې کړي، اکرامونو ته چې کوم دی هغه ناست دي او ځان ته وایي چې زه د الله د دین دعوت کوم، والله العظیم دا د الله د دین طریقه نه ده، په رب العالمین مې د قسم وي د الله دین قرباني غواړي، که چېرته د قربانۍ نه بېغېر کېدلی، که چېرته د هجرت نه بېغېر کېدلی، که چېرته د دې قوس او نرم او مزېدار ژوند پرېښدلو نه بېغېر. پرې خبرې نه بې غېر کېدلې والله العظيم چې نبي عليه السلام به مکه نه وی پرېښې حديث کې راځي کله چې د مکې نه قريشو ويستو ويې کتلې ورته ورته ويې فرمايل يا مکه انک لحب البلاد الي ولولا ان قومي اخرجوني منک ما سكنت غيرک وایي په ټولو ښارونو کې ته ما ته ډېر محبوب ښکارې ولې ځکه په هغې کې د الله کور و کعبه په کې وه که چېرته زما قوم زه د تانه نه وی ایستلی وایي زه به چېرته هم ستا نه بېغیر بل ښار کې نه وی اوسېدلی خو دا مکه نبي صلی الله علیه وسلم د څه دپاره پرېښودله د الله د دین او د الله د قانون د نافظولو دپاره د شرک او د کفر او د بدعاتو او خرافاتو ختمولو دپاره ګټه په کې سخته شوه، صحابه کرام راغلل، ای د الله نبي صلی الله علیه وسلم! ګټه وایي سخته شوه، په خندق کې نه ماتېږي. الله رب العالمین معجزې ښکاره کولې، کله چې سخته ډېره شي د الله مددونه بیا ډېر راځي، کله چې مشکل ډېر شي زما عزتمندو په الله مې دې قسم وي اوس خو دا ټوله دنیا په موږ راجمع شوې ده، عراق او شام زموږ په مشرانو باندې ټوله دنیا راجمع شوې ده. او دې ته تیار اوسئ، دا ورځ په تاسو باندې هم راروانه ده، څوک که ژوندي وو، هغه به دا خبرې په خپلو سترګو باندې ویني، نن خو دا یو څو کسان یې ورپسې کړي دي، کافران، هغوی وایي، کېدای شي دوی په وجه باندې به ختم شي، دې کافرانو یو څو کسان موږ او تاسو پسې کړي دي، وایي، کېدای شي دوی په وجه باندې به ختم شي، والله العظیم که دا ختم کړئ، دا د الله رب العالمين له طرف نه دي، دا د قرآن او د سنت په نصوص او په دلائلو باندې مدللې خبرې دي، دا توره جنډه دا لرې نه ده، دا به په دې ملکونو باندې ان شاء الله لګېږي، خو دا واورئ چې په تاسو باندې به دا رنګې ټوله دنيا راجمع کېږي، لکه څنګه چې په عراق او شام کې زموږ او ستاسو په مشرانو باندې راجمع ده. والعاقبة للمتقین، ان شاء الله انجام به د متقیانو دپاره وي. هغه خلک چې هغه نن په حجرو کې ناست دي، په ټکونو کې او په صوفو کې ناست دي، هغه لاندې په ښارونو کې ناست دي، کافر هغې ته هېڅ هم نه وایي، د الله دښمن او د الله طاغوت هغې ته هېڅ هم نه وایي، د الله رب العالمين مبغوض انسانان هغې ته هېڅ هم نه وايي، په شا باندې ورله ډب ورکوي، هغه زمونږ او ستاسو په خلاف باندې خلک راجمع کوي، مونږ او تاسو باندې الزامات لګوي، دا کته دي، دا پورته دي، دا دسې دي، دا دسې دي. والله العظيم هغې ته څه پته ده چې مونږ څوک يي، هغې دې راشي دلته دې دا سخته لږ وګوري، هغې دې د دې ډرون طيارو د لاندې يو څو شپې دلته وکړي. هغوی د د ټولې دنیا مخالفت او د ټولې دنیا را جمع کېدل دلته ویني، بیا دې زموږ پسې خبرې وکړي. زما عزتمندو! دغه حالات را روان دي، خو ان شاء الله باذن الله په ډاډه زړه باندې، په پخه سینه باندې، مضبوطو قدمونو باندې، د الله په فضل او کرم سره به د دې موږ مقابله کوو. او ان شاء الله عز وجل د الله په فضل او کرم سره د الله رب العالمين هر دښمن که د الله په ځمکه باندې که په هره جامه کي که په هر حکومت کي که په هر تنظيم او ډله کي چې د الله د شريعت مخې ته ودرېږي او د قرآن او سنت مخې ته د هغې سر به ان شاء الله موږ په تورو باندې پرې کوو ان شاء الله بإذن الله زما عزتمندو دا خبره مې کوله نبي صلی الله علیه وسلم ګټه وواله لږ شانتې ګټه ماته شوه ویې فرمایل الله اکبر الله اکبر یې ووایو وایي ما چې کوم دی د قیصر او د کسرا ماڼۍ ولیدلې قیصر او د کسرا ماڼۍ مې ولیدلې دې خبرې ته ښه متوجه شئ، ګوره دا ډېره عجیبه خبره ده، دلته منافقان ولاړ وو، سم، هغوی دا خبرې واورېدې، خپل منځ کې ټوقې شروع کړې، ګپې شروع کړې، مړه دې ته اوس ګورئ، یو مدینه کې به ټول خلک راجمع شوي دي، دغه د نن او سبا کې چې کوم دی ختموي، نام او نشان به یې نه وي، ورک به شي، پته به یې ونه لګېږي او دا خوبونه ګوري د قیصر او د کسرا د معنی، بلکل همدغه رنګې زما عزتمندو مجاهدینو مهاجرینو وروڼو زما دا خبرې چې څوک واوري که نه دغه رنګې به ټوکه ورپسې کوي وایي ته اوس دې ته وګوره یو څو کسان دي ټوله دنیا یې مخالفه ده دا وایي چې مونږ په اسلام اباد او په کابل باندې د توره جنډه د شریعت ودرو ټوکې به ورته ښکاري ولتعلمن نباه بعد حین انشاءالله لږ وخت پس به تاسو د دې خبرو حقیقت واورئ د دې پته به تاسو ته ولګېږي ای مسلمانانو رائښ شئ د خور نه رائښ شئ رائښ شئ د الله رب العالمين د دين لپاره راوچت شئ والله العظيم د الله رب العالمين دين د وينو تويه کولو نه بېغېر او د قربانيو د تورو نه بېغېر نه راځي صرف په دعوت باندې نه راځي خبره مې دا کوله د الله رب العالمين دين قرباني غواړي او دا دين به انشاءالله راځي دا کوم حديثونه چې ما وويله دا به رښتيني کېږي زما عزتمندو! غرض مې دا و، چې هر کله الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې دومره غټ احسان او دومره غټ نعمت کړی دی، نو بیا راځئ چې مونږ او تاسو دا خپل جهاد او دا خپله قرباني د شریعت تلې سره برابره کړو. مونږ او تاسو دا خپل وینه چې کومه ده، دا په داسې طریقې سره ورکړو چې الله زمونږ نه راضي وي. زما عزتمندو مسلمانانو! د جهاد فضایل تاسو اورېدلي دي، څومره غټ عمل دی، څومره یو دوه درې فضایل به یې زه بیان کړم چې نیت زمونږ او ستاسو برابر شي زمونږ او ستاسو په دې راتګ کې. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، من قاتل فی سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، وایي څوک چې د الله په لاره کې صرف دومره جهاد وکړي، صرف دومره جهاد د یو اوښي د رالوشلو په اندازه باندې جنت د هغې لپاره واجب دی. الحمدلله علی ذلک. نبي صلی الله علیه وسلم دویم حدیث کې فرمایي عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیة الله وعین باتت تحرس فی سبیل الله دوه سترګو ته به د جهنم اور ضرر نه شي ورکولی مجاهدینو انشاءالله باذن الله ستاسو سترګو کې دومره قوت ایماني دی چې دوی باندې به د جهنم اور اثر نه شي کولی دا ولې ځکه دا سترګه دا د الله رب العالمين د دين دپاره دا بې خوبه شوې ده ډېره زياته دې سترګې باندې داسې وختونه راځي چې له پاسه په دې باندې تیارې ګرځي او لاندې پرې ځمکي دښمن ګرځي او هر طرف نه بمونه راورېږي او دا الله ته متوجه او الله ته لاسونه اوچت کړي او جاړي اوښکې ترې روانې دې سترګې باندې داسې وختونه راځي جهنم اور کې الله دومره طاقت نه دی اچولی چې دومره قیمتي سترګې هغه وسوځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث شان ورود داسې دی صحابه کرام ډېر ناشنا خلک وو سلف صالحین ډېر ناشنا خلک وو زما عزتمندو څومره به چې اوچت عالم شو بیا به هم جهاد له د الله په دین مې قرباني ورکوله والله العظیم مونږ به ځان ته ډېرې بهانې کتلې خو لېکن د الله رب العالمين دين قرباني غواړي زما عزتمندو کوم علماء کرام چې دي دعوتونه کوي والله العظيم د الله دپاره دې راوځي دلته د دعوت موقع ده هغه مجاهدینو چې هغې ټوپک په لاس کښې اوچت کړی دی د هغې د تربیت ضرورت دی دې ته دعوت وکړي زما عزتمندو چې په دعوت باندې هم شریعت ته راشي دعوت هم ځای ونیسي دا دعوت څه خوند کوي دلته زه بیان کوم هلته زما له پاسه چې د الله رب العالمین دښمن او د طاغوت قانون دی او د هغې حکمراني ده، کفر په کې ازاد دی، شرابنوشي په کې ازاده ده، زنا په کې ازاده ده، شرک په کې ازاد دی، مزارونو ته حفاظت کولی شي. والله العظیم زموږ زړه په دې باندې نه یخېدو، ځکه موږ الله رب العالمین را ایستي. دا څه آینده لري ځکه موږ دې ته راغلي او څنګه آینده لري د پیسو د دنیا په لحاظ سره آینده نه بلکې د الله رب العالمین د خالص دین د نافذولو په لحاظ سره آینده لري زما عزتمندو حدیث شان ورود مې بیانوم جابر بن عبدالله رضی الله عنه رضی الله عنهما دا وایي یو سفر کې یو سفر کې جهادي سفر کې روان ته وینه ورکړې، ته قرباني ورکړې، ته د الله لپاره هر څه پرېږدې او وروسته تا ته پته وي چې په هغې شریعت را روان دی، ته په سترګو باندې وینې چې د الله دین پرې نافذېږي، د سب سټه چې کوم دی هغه د الله دښمن ته نه وي لګېدلی، د الله دښمن په لاس کې نه وي. مشران ستا چې کوم دی په پیسو خرڅ شوي نه يي، مشران ستا مبتدعین نه يي، کفار نه يي، مشرکین نه يي، مرتدین نه يي. څومره خوند کوي دا جهاد او څومره مزه کوي زما عزتمندو! ډېره مزه کوي او ډېر خوند کوي زما عزتمندو دا جهاد. نو غرض مې دا دی هر کله چې دا جهاد دومره غوره عمل دی، دومره قیمتي عمل دی، مجاهدینو! د الله د شریعت ډېر لحاظ وکړئ، خپلو منځونو اصلاح وکړئ. د ګرمۍ په وجه باندې لږ مونږ مه کوئ، دا خبره ځان سره ياده کړئ، مونږ او تاسو والله د دې لپاره راغلي چې مونږ د الله سي بندګي وکړو چې لاندې هم لنډ مونځونه او دلته هم لنډ مونځونه د ستا د هجرت او د جهاد نه څه فايده شوه؟ ګرمي يا څه ته وايي چې ما او تا به ګرمي نه شو برداشت کولی؟ والله دا وینه ورکولی شو او دا میزایلې برداشت کولی شو دا شپه ورځ دا یره برداشت کولی شو ګرمي به نه شو برداشت کولی والله العظیم داسې په کار ده چې مونږ او تاسو چې کله ګرمي ډېر وي چې ډېر اوږده مونځونه وکړو چې رب مونږ ته وګوري او زمونږ نه راضي شي د اسکارو پابندي وکړئ سهار او ماښام اذکار مه پرېږدئ ای مجاهدینو! د دې پابندي وکړئ، زمونږ او ستاسو په مابین کې او د دې طاغوتیانو په مابین کې څه فرق دی؟ دا فرق دی چې مونږ د الله په شریعت او په دین باندې پوره عمل کوو. سهار او ماښام اذکارو پابندي وکړئ. زما عزتمندو مجاهدینو وروڼو! اعلی ټرېننګونه وکړئ. زموږ اصلي هدف ورځ په ورځ به تاسو ته ښکاره کېږي، زموږ جنګونه به غټو غټو طواغیتو سره راځي، زموږ جنګونه به غټو غټو کفارو ائمة الکفر سره راځي، د هغې لپاره صرف په بزرګۍ باندې کار نه کېږي، مجاهدین اوچت اوچت ټرېننګونه وکړئ، ځان دومره مجهز کړئ، دومره مسلح کړئ، دومره ځان پوه کړئ چې زموږ او ستاسو هر یو ملګری سل سل او زرو زرو ملګرو ته تربیتونه ورکړي. چې په دې عمر کې زه دومره کار وکړم، دومره کار ستا د دښمن او د کفارو په خلاف باندې، دومره خلک تیار کړو، دومره ملګري تیار کړو، دومره قرباني ورکړو، دومره کافر مړه کړو، دومره ضعیف دې ونیسو، په هر ځای باندې شریعت او د الله دین نافظ کړو، حدود پرې نافظ کړو، کافر او مرتد دا قتل کړو او ختم یې کړو. مونږ ته پته ده چې زمونږ وینه په ځای باندې لګېږي، خو مونږ کوشش دا کوو چې ټول خدمت د الله رب العالمین د دین لپاره وکړو او که چېرته بیا زمونږ نه وینه تویه شوه او زمونږ دا دعا په دغه طریقې سره قبوله نه شوه، ولله الحمد، مونږ په هغې باندې خوشحاله یو، زمونږ وینه به دومره کار وکړي چې کېدای شي مونږ هغه کار نه شو کولی. بعضې وخت کې یو قیمتي انسان هم شهید شي، خلک وایي چې دا ولې؟ زموږ او ستاسو مشایخ کرام شهیدان شول، شیخ مقبول رحمه الله تعالی، شیخ فاتح، شیخ جهادیار او دغه شانتې نور دا قیمتي قیمتي دانې زموږ او ستاسو رانږدې وخت کې لاړې، د امریکې د ظالمې ډرون د طیارې په میزایلو باندې لاړې، اوس هم خلک موږ باندې الزامات لګوي او زموږ په باره کې شکونه کوي. زموږ دومره قېمتي قېمتي دانې والله العظيم که موږ يو کروړ فاسقانو سره د هغې سر برابر کړو د هغې وينه برابره کړو دوی په دې شريعت باندې قرباني ورکړې ده دوی په دې دين باندې قرباني ورکړې ده خو دا وينه نه ضايع کېږي زما عزتمندو قېمتي سړي وينه چې تويه شي دا وينه دومره کار کوي چې هغه سړي څومره کار نه شو کولی ان شاء الله ټول اوچت همت به ساتو اعلی تربیتونه وکړئ هره اسلحه باندې ځان پویه کړئ غټو غټو اسلحو باندې ځان پویه کړئ اوانونو باندې ځان پویه کړئ په توپونو باندې ځان پویه کړئ په راکټو باندې ځان پویه کړئ په اشتارد ټولو اسلحو باندې ځان پویه کړئ مونږ او تاسو دومره غټ غټ جنګونه را روان دي چې په هغې کښې ماشوم بوډا کېږي نو ګوره جنګ ختم شو ظاهر کې راولګېدل غړې پرېښدو وړه شان نافرماني وه د دومره وړې نافرمانۍ په وجه باندې بېرته فتح په شکست باندې بدله شوه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې زما عزتمندو څومره زخمي شو څومره تکلیف ورته ورسېدو غاښونه مبارکې پکې شهیدان په مخ مبارک کې چې کوم دی د ښو دغه کړۍ لاړې دا ولې؟ دا د ملګرو د معمولي نافرمانۍ له وجې نه زما عزتمندو د ګناهونو نه ځان وساتئ جهاد صرف ټوپک راغستلو ته نه وایي المجاهد من جاهد نفسه وهواه فی ذات الله اصلي مجاهد دې ته وایي چې د جهاد په میدان کې خو وي خو لیکن له خپل نفس او د خواهش سره سخت جهاد کوي د الله رب العالمین لپاره زما وروڼو! د ګناهونو نه ځان وساتئ، د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ. بلې دې خبرې ته متوجه شئ چې خلکو سره ښه اخلاق وچلوئ، عوامو مسلمانانو سره مینه محبت وکړئ، بداخلاقي مه کوئ خلکو سره. لاره کې چې خلک مخامخ شي السلام علیکم سړي مشي ورته وروره څنګه یې ښه یې جوړ یې په پراخه تندي باندې خلکو سره میلاو شئ ولې ستاسو په خلاف باندې شپه ورځ دا ټوله دنیا لګېده او قسمه قسم الزامات دې خلکو ته لګوي خلک تاسو نه متنفره کوي خلکو سره محبت وکړئ خپل اخلاص ورته وښیوئ چې خلکو موږ تاسو نه څه نه غواړو موږ د الله دین او د الله شریعت نافظول غواړو خلکو سره مینه محبت وکړو او کله چې مونږ او تاسو د حدودو نافذول شروع کړو د الله مددونه ته به تاسو بیا انشاءالله ګورئ. عرض مې دا دی خلکو سره ډېر محبت وکړئ، ښه اخلاقو سره وچلوئ، دې خبرې ته ښه متوجه شئ، لارو په ګودرو کې او په کلي کې او په بازار کې په هر ځای کې خلکو سره ښه اخلاق وکړئ، سختې خبرې خلکو سره مه کوئ. خلک د خلافت نه مه متنفره کوئ، خو لېکن د الله په نافرمانۍ کې بې چا سره مونږ او تاسو الحمدلله نرمي نه کوي، الله په نافرمانۍ باندې بیا مونږ نه غلي کېږو هغه جدا خبره ده، خو عامو خلکو سره ښه اخلاق وکړئ. زمونږ او ستاسو دې داسې چال او چلنې چې دا خلک زمونږ او ستاسو نه متاثره شي او د الله دین سره یې مینه پیدا شي. دغه رنګې زما عزتمندو بل د دې ادب لحاظ وساتو چې موږ او تاسو د امیر اطاعت زموږ په پښتنو ملګرو کې د امیر بلکل اطاعت نشته زما عزتمندو د امیر نافرماني د شکست سبب دی د شکست سبب دی ای مسلمانانو مجاهدینو مخکې د غزوه احد مثال مې درته پېښ کړو امیر نافرماني مه کوئ د امیر اطاعت وکړئ فی القطمیر والنقیر قرآن او حدیث کښې د امیر په اطاعت باندې څومره زور ورکړې شوې دې؟ ډېر زېات زور په دې باندې ورکړې شوې دې. په دې کښې ډېر زېات احتیاط وکړې زما عزت مندو. کاش چې زمونږ مسلمانان مجاهدین په دې خبره باندې پوهې شي، د امیر اطاعت ډېر مهم دی او ډېر ضروري دی. خو اکثره ملګري زمونږ په دې خبره باندې نه پوهېږي، خپله خوښه کوي او خپله طبع کوي. مجاهدینو خپله طبع مه کوئ! چې موږ او تاسو دومره سخت جزا مو ورکړی دی، کورونه مو پرېښي دي، کلي علاقې مو پرېښي دي، اوس دومره قربانۍ نه شو ورکولی چې امیر موږ ته یو حکم کوي او موږ په خپله خوښه باندې ګرځو چې مړه دا لا څه مصیبت شو؟ بعضې قمقل مجاهدین وایي دا لا پکې څه مصیبت شو؟ داسې سخت ژوند خو موږ نه شو تېرولی. نه زما عزت مندو تېروو به یې، ولې؟ مخکې مو وویله که نه موږ او تاسو خو ډېرې غټې ارادې لرو. زما عزتمندو! جهاد او هجرت خو ډېر غټ عمل دی، خو که نیت دې په کې خراب شو که نه ګورئ بې لارې الټه به جهنم ته لېږي. حدیث مبارک موږ او تاسو اورېدلی دی، ابوهریره رضی الله عنه په روایت سره شهید به راشي شهید، اول من تسعر بهم النار ثلاثة اول چې د جهنم اور ګرمولی شي دا یو درې قسمه خلک دي، یو په هغې کې شهید دی شهید. الله دې موږ او تاسو دې نه وساتي زما عزتمندو مجاهدینو وروڼو والله العظیم د الله نه ډېر یېرېږئ الله ته ژړاګانې کوئ الله موږ خو راوتي خو لیکن زموږ خاتمه برابرول او نیت او اخلاص زموږ په زړونو کښې راوستل دا ستا کار دی الله زموږ په زړونو کښې چېرته ریا را نه شي اعمال هم چېرته برباد نه شي وینه هم ضایع نه شي داسې رب دنیا والآخره کښې را نه شو دې خبرو ډېر زیات لحاظ وکړئ زما عزتمندو مسلمانانو مجاهدینو مهاجرینو ورونو! چا چې هجرت کړی استقامت کوشش وکړئ هجرت ډېر سخت شی دی هجرت ډېر تریخ شی دی زما عزتمندو ډېر سخت به تاسو ابتدا کښې خفه یاستئ پرې زړه سخت خفه يي تنګ يي بې سوری کور را یادېږي چا چې بچي هغې ته بچي رایادېږي، مور او پلار رایادېږي، هغه کلی او ماحول رایادېږي. کله چې دا سخت ژوند دي که نه او مشکلات یې مصیبتونه یې سړي ته هغه پوس پوس او نرم نرم ژوند رایادېږي خو په زړه کې به څه وي ربه موږ دا هر څه ستا لپاره پرېښي دي. جهاد ډېر سخت شی دی چا چې هجرتونه نه یې کړي راوځي په الله مې دې قسم یې د الله د دښمنانو د لاندې ژوند تېرولو د وجې نه انسان ورځ په ورځ بېمانه کېږي ورځ په ورځ په نوو نوو ګناهونو کښې واقع کېږي په الله په برحق باندې عمل نه کېږي د طاغوت د سلطې لاندې والله العظیم پاک مال او د حرام مال په مابین کې تمیز باندې عمل نه کېږي دا نه شي کېدای دوی د طاغوت د لاندې اوسېږي او یوه ورځ نه یوه ورځ به د یو چا کره حرامه نه خورې خامخا به یې خورې براءت په دې باندې عمل نه شي کولی د الله شریعت په خپلو سترګو باندې نه شي لیدلی علماو د طاغوت د لاندې پوره حق نه شي بیانولی د الله د کتاب درس به کېې خو پنځوس فیصده دین به پټې او د پنځوس فیصده دین د پټولو دا نقصان شوی دی چې نن مسلمانان د الله دین ته د ظلم نسبت کوي نعوذ بالله من ذلک الحمدلله زموږ خلافت اسلامي خلافت په عراق او شام کښې په کافر باندې جزیه مسلطه کړه یهود نصارا او کافر چې زموږ د سلطې لاندې اوسېږي جزیه به ورکوي جزیه ټکس به ورکوي افسوس افسوس هغه خلکو باندې هغه مسلمان باندې چې د اسلام دعوه کوي او په اسلامي خلافت او د پاکو مجاهدینو باندې داسې الزامات لګوي ایا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کافرو ښځې وینځې کړې دا ظلم و دا عین انصاف و جزاء لکفرهم دا دی د دوی د کفر بدله موږ ورکوو کومه آیت کریمه چې ابتدا کې مو ولوستو هغې کې هم الله رب العالمین ډېر ښکلی ترغیب ورکړی دی والله العظیم دا آیتونه چې کله سړی په دې وخت کې لولي که نه د جهاد په دې سنګر کې او په دې میدان کې داسې لکه په زړه باندې چې پټۍ لګېږي الله څه وایي دی مونږ او تاسو تسلي را کوي الله وایي چا چې زما په لاره کې هجرت وکړو څوک چې د خپلو کورونو نه مجبور شو چې هغه دا خپل کورونه پرېږدي د الله د وجې نه واخرجو من دیارهم زما عزتمند او مونږ او تاسو کې بعضې خلک خو کافرو راایستي دي کورونه نه په زوره او بعضې خلک کافرو ته داسې څپا نه دي ویلي چې ته تښته خو لیکن هغوی مجبور شوي دي د الله رب العالمین نافرماني مې دلې نه شوه برداشت کولی نو ځکه هغوی رالګېدلي دي او کورونه یې پرېښي دي دا هم په اخرجو من دیارهم کې داخل دی الله فرمایي ټول ګناهونه مې ورته معاف کړل لو کفرن عنهم سیئاتهم مبارک هم شه الله وایي ګناهونه مې ورته معاف ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار وایي داسې جنتونو ته به داخل کړه چې د هغې د لاندې نهرونه روان دي الله وایي وایي نن که تا کور پرېښی دی مړه دنیا به څه ګوري د پېښور او جلال اباد او د کونړ او دغه رنګې دا خوا دې خوا علاقو ته څه کورنۍ څه سهولیات وي الله وایي دا کور دې زما لپاره پرېږده د جنت ته به در کوم جنت جنت الفردوس څومره ناشنا بنګلې الله تیارې کړې دي ای ناشنا ژوند الله تیار کړی دی ناشنا ان جلف الخبز والنوم مع الكلاب على المزابل لکثیر لمن يريد ان يرث الفردوس وایي هغه مؤمن چې د الله رب العالمین نه دا غواړي چې الله دې ما له جنت الفردوس راکړي جنت الفردوس دومره لوی نعمت دی دنیا دومره معمولي ده او دومره کمزورې ده چې دې دنیا کې الله رب العالمین راولېږېږي ما ته متوجه شئ دې دنیا کې الله راولېږېږي صرف دوه شیان دې له ورکړي صرف دوه شیان یو وله وچه ډوډۍ ورکړي وچه او بل د خوب ځای دې ته نه میلاوېږي خلک یې په خوب د خوب دپاره نه پرېږدي خوب ځای وایي دې ته میلاوېږي په ډېران کې ډېران ای ډېران کې او ډېران کې مو سپو سره وده کېږي سپو سره چې دومره فقط ځای ورته میلاوېږي که نه د خوب وایي دا دوه نعمتونه وله الله ورکړي چې هغه هجرت وکړي او هغه د الله رب العالمین د شریعت او د نظام دپاره راشي او دا خپل سر په لاس ونیسي او د الله په دین باندې قرباني ورکړي الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنانو د ټولو مجاهدینو د مشرانو د امیرانو حفاظت وکړي الله دې اسلامي خلافت مضبوط کړي الله رب العالمین دې ټول کافر ذلیله کړي صف رب العالمين ورځ په ورځ نورم پاکوي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله فرمايي وایي نور به الله تصفیه راولي پاکي به راولي امتحانات به راځي مشکلات به راځي مصیبتونه به راځي تر دې چې الله رب العالمین به ټول خبیثان یو طرف ته کړي ټول مؤمنان به یو طرف ته کړي ای مسلمانانو چې کوم هجرت مو یې کړی راوځئ هجرتونه وکړئ والله العظیم د دې طواغیتو او مرتدو نظامونو لاندې به دومره امتحانات په تاسو باندې را شي چې سر یې کفر ته به مو مجبور کړي اعوذ بالله من ذلک په رب العالمین مې د قسم یې مونږ چې هجرت کړی دی دا خبرې مونږ لیدلې دي په سترګو باندې دا خبرې را روانې دي مسلمانانو دا خبرې را روانې دي سر یې کفر ته به تاسو مجبوره کوي دا کفار او د کفارو دا غلامان حکومتونه دا ګنده مرتده ایسۍ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات چې تاسې واورېدل په دې هیله یو چې ستاسې به د خوښې وړ ګرځېدلي وي سبا شپه چې بیا شپږ بجې ستاسې درانه چوپړ ته راځو تر هغې مو په پاک الله عزوجل سپارو د الله په امان والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.